سنت والجماعت دا ده چې نه که مرتکب د کبیره هغه الله جهنم ته بوته نو بیا بم هغه د جهنم نه راوځي مخلد فی النار بنوي دلیل لپاره د اهل سنت والجماعت سره نو یو د دوی د پاره قول دی واجب سبحانه دا الله ویلی دی خو بهر کیف چې لږ غوندې عمل هم څوک وکړي نو الله یایي چې د دې بدله به ویني نو دا خو معلومه خبره ده چې دغه ایمان که نور هیڅ نه دی کړي مسلمان خو ده کنه نو دا ایمان یو عمل خیر ده د دې بدله د دې لپاره یقیني او قطعي ده او دام ظاهره خبره ده چې دغه بدله الله تعالی د جهنم ته د تللو نه مخکې نه ده ورکړې نو معلومه دا ده چې دی به د دې جهنم نه راوځي الله تعالی به د دې عمل خیر بدله ورکړي یا لکه قران کریم یای وعد الله المؤمنین والمؤمنات جناتنا یا الله یای ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس په دې ټولو آیتونو کې الله د مؤمنانو سره وعده د جنت کړې ده نو اوس مرتکب د کبیره خو موږ مخکې مسله کړې و چې کبیره سره له ایمان نه نوځي نو نفس ایمان اوس موجود ده نو د مؤمن سره الله وعده د جنت کړې ده دام یقیني ده چې د جهنم ته د تللو نه مخکې خو الله جنت ته نه ده بولی نو معلومه دا ده چې دی به مخلد فی النار نه له دې اور نه به راوځي الله تعالی به یې جنت ته ولي نو معلومه سوله چې دا به مخلد فی النار نه او دویمه دا ده دویمه دا ده چې موږ یو چې ګورې معتزله او تاسو خو ځانو ته یې اصحاب العدل او توحید چې یو موږ موحدین یو حتی د الله لپاره صفاتم نه یو قائل يو ذات منو او دويمه دا ده چې موږ يو چې عدل په الله باندې واجب ده نو اوس کچیرته الله تعالی د کبیره دی وجنا د تا اغا اغا تخلید نصیب کی همیشه د پاره د مخلد فی نار سی نو بیا خو نو بیا خو دغه تخلید جزا د کفر وه همیشه په ور کې پاتې کېدل جزا د څه د کفر نو اوس که چیرته غیر کافر تم په د باندې دغه سزا ورکړل شي نو دا به عدل ده تاسو یې چې عدل واجب ده موږ خو نه یو موږ خو یو چې یو چاته الله تعالی هغه عذاب ورکاو یکون عدلا منه دا به د خدای له طرف نه عدلی خو کچیرته وی باکه یکون فضلا منه دا به د الله احسان وي وجه ما مخکې درته ویلې وه چې که الله تعالی یو بنده راونی سی ورته وی چې تا ته خو ما دنیا کې ډیر انعامات درکړیو عقل می درکړیو دا محتم بشان نعمتو د دې په مقابل کې تا څه کړي دي نو دی بویا یې پروردګاره ما خو له هندي بلوغ نه تر مرګ پورې د تا نه پرمانی نه ده کړې او ټول عمر مې د تا په طاعت کې تیر کړی ده نو واجب سبحانه به ورته وی ټیک ده دا ټول دی عبادت کړی ده زره قدر مخالفت دم نه ده کړی خو بیا هم دا خو د یو نعمت شکرې سوله سترګې مې درکړې وې صحت مې درکړی وو اولاد مې درکړی وو ایمان مې درته نصیب کړ دا نور نعمتونه د دې شکر دی ولې نه ادا کړي نو دې لپاره به جواب وي نو خدای پاک دی یغو په هغه ترک باندې چې دیغه قدردانی نه د کړي دیغه شکریا نه د ادا کړي عذاب ورکوي دا د الله لخوا عادل ده کنه او که الله تعالی د هر څور تیر سو نو وی باخه یکونه فضل منه نو خو تاسو خدای او معتزله چې عدل په الله واجب ده چې د عمل مطابق به سزا ورکړي نو اوس مګیا یو چې ګوره د کافر د فارم تاسو سزا څه بولئ یای اغا تخلید همیشه پاتې کېدل چې دی به مخالد په نار وي نو اوس که دغه بدله هغه د مرتکب د کبیره د فارم اومنو نو بیا دا هغه د عدل نه خلاف ده کنه د تاسو پر رائے موږ خو دې قائل نه یو خو د تاسو پر رائے باندې الزامي دلیل ده د تاسو پر رائے باندې دا د عدل خلاف ده کنه نو معلومه شولا چې مرتکب د ګناه کبیره لا یکون مخلدا فی النار هغه به مخلد نه وي څه زمانہ به الله تعالی دا د پاکولو د پاره چې لدی ګنا نه پاک شي په جهنم کې اچي خو بیا به الله تعالی را خارجي جنت ته ویولي په دې مسلک پوه شوي رائے د معتزله او دا دا غیای چې نه مرتکب د کبیره چې توبه نه ایستلې که توبه یې وایستله بیا خو تایب من الذنب کما الله خو لیکن به توبه یو که هغه ګناهګار مرس نو اوس مسله دا ده دی به همیشه د پاره مخلد وی پور کې دلیل دی دوی څه ده وی دلیل دی دوی دا دا چې دوی یای چې اصل کې دغه ګناه دا مزرت خالصه ده مزرت خالصه دا ایمه ده نو په دې سره به په دکې استحقاق پیدا کیږي نه دویای چې کله مرتکب دی ګناه کبیره مستحق دي څه دي عذاب سو نو عذاب عبارت ده له مزرت خالصه دائمه نه نو دا به همیشه دی پاروي دا بلدنه ختميږي نه په پیدلې دویای چې کله مرتکب دی ګناه کبیره دا مستحق دی عذاب سو نو عذاب عبارت ده لسنه لمزرت خالصه دائمنه خالص ضرر ده او دایمي ضرر ده نو د دې وجنا چې دا دایمي ضرر ده نو دیم چې د بندې میوري عذاب ثابت سه بیا به دا همیشه د پاروي انخطاب په دې کې نه راځي په پیدل او دویم نقلی دلیل ویل ده نقلی دلیل دا ویل ده چې قران کریم یې نو نقلا هم ثابته ده عقلا هم ثابته ده چه مرتکب د ګناه کبیره دا به مخلد فی النار وی دا به له اور نه راوځی نه دا چا وویلی تاسو به د معتزله د عقلی دلیل نه جواب وکئ چې صاحب دا موږ منو چې عذاب دا عبارت د لڅنه اغه له مزرت خالصنه خالص ضرر ده په عذاب کې نه فنسته خو لیکن دا قید د دوام تعلق منور سره ولګاو عذاب عبارت ده له مضرت خالصه نه دا ټیک د موږ منو چې خالص ضرر ده نه په نه ده ورته اچول چې الله یې ورته وغورځي دا ور ضرر ده دا موږ منو خو لیکن دا قید دی دوام دی لکوم ور سره راوړ دا خو نسته ور سره عذاب عبارت ده له دوام له مضرت خالصه نه دا ټیک د خالص ضرر ده خو لیکن قید دی دوام خو نسته ور سره نو چې دوام رانغی، معلومه شوله چې له دې نه تخلید ثابت نه شو چې دی به همېشه په دې اور کې پروت وي. او که ته یې چې ولې الله تعالی وویلې چې چا عمداً قتل وکړ نو دا ګناه کبیره ده که نه، د ده دپاره الله تعالی څه ویلي خالدا فیها. وپېدلې؟ یا الله رب العزت دویم آیات کې وویلې چې من کسب سیئة وحاتت به. هغه خلود مستعمليږي للمکث طويل یو ځای کې ډیر ځنډ اوسي هغه ته خلود ویل کیږي لکه یو سړی دی پاره شل کاله دیرس کاله جیل ورکړای سي نو څوک تا نه پښتنه وکي چې پلان کې ته جیل څنګه ورکړل سي ته وایې فلان مخلد هغه همیشه وس په دې جیل کې سنو د غمر عمر به یاوی یا بنوي نو همیشه په دې بندخانه کې څه نو الته د خلود نه مکسي طويل مراد ده دغه سیدلتم الله تعالی ویل چې دا به همیشه د پاره په دې جهنم کې ایمانه ده چې ډیره زمانه به پدې کې وی چې تر څو پاک سوي نه وي چې کله لدی ګناهونو نه پاک سي بیا به الله تعالی راوباسي او یا مخکې مګو تاسو جوابونه کړیو مخکې مګو تاسو جوابونه کړیو چې من قتل مؤمنا متعمدا دا په حق دی مستحیل کې ده چې یو سړی د مسلمان قتل جایز بولی نو دا ناروا ته چې روا وي دا کافر کیږي کنه نو دا خو د کافر په باب کې الله تعالی ویل دي یا ومن یعص الله ويتعد حدوده چا د خدای مخالفت وک د رسول الله مخالفت وک ويتعد حدوده د ټول حدودونه مرتیر سي چې الله څومره حدود دي به مکلف انسان او د مسلمان د پاره ټاکلي دي لدې ټول حدود وروت چې سړی لدې ټول نه وځي هغه بیا مؤمن پاتې کېدلی شي یا یې کنه نو معنا دا وایي ويتعدى جميع حدوده د الله له دغه ټول حدود نه ووته چې د ټول نه وځي دا به مؤمن وي دا خو د کافر په باره کې الله ویل دا ولې ته په ګناهګار تطبیق کوي په پیدله یا من کسب سیئه واحاطت به خطیئته الله تعالی ویل یو سړی ګناه وکړه خو په د باندې دا ګناه احاطه وکړه له ټولو جوانبو نه دا ګناه په ده باندې را محیطه شوله او ده یې راګیر کړ چې په ده کې د اسلام معمولي غوندې ځای هم پاتې نه شو دی مسلمان نه ده کافر ده په وپېدله چې د ګناه وکړه او دا ګناه په د بندي محیط شوله هغه له دنه را چاپیره شوله په د کې هغه زره قدرې زیم د ایمان د پاره پاتې نسو نو دا بیا مؤمن ده که کافر دا خو د کافرو متعلق الله تعالی ویل دي نو ته دا په مسلمانانو باندې ولې تطبیق کې معلومه شوله چې د دوی عقلی جواب دا هم صحیح نه ده او نقلی استدلال دا هم صحیح نه ده علاوه له دې نه دا ده چې که ومنو چې ورځ په دې کې دغه یو توجیه مګنه کوو دغه يو تأويل هم نه ذکر کوو بيا په دې صحت باندې يې پريږدو نو دا آيتونه د مخکنو آيتونو سره متعارض دي کنه لکه الته الله تعالی څه ويل او آيت متعارضه هغه قابل استدلال وي د تا استدلال خو بیا هم نه صحیح کیږي په پیدل نو د دې وجنه قول د معتزله و دا باطل او قول د اهل سنت والجماعت دا حق او راجح قوله نو مسله دا شوه چه کله یو مرتکب د کبیریو دا به الله تعالی هغه جهنم ته ولي خو څه زمانه به په جهنم کې بیا به الله تعالی را وباسي جنت ته به داخلي په پیدل خدا به د تعذيب د دا به د هغه اهانت د پاره نه وي لکه کافر دا به هغه د تطهیر د پاره وي چې د ګنا نه الله تعالی پاکي نو بیا به جنت راولي واهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار مرتکب د کبائر د مسلمانانو نه دا به همیشه په اور کې نه وي اگر که بغیر د توبې نه مړ سوي وي لقوله تعالی ځکه الله ویلي دی فمن يعمل مثقال ذرتنا چا چې عمل وکړ په قدر د ذرې باندې خیرا یره خير نه هغه نيک عمل يره نو دی به ويني بدله د دې او نفس ايمان عمل خير ده او دا ممکنه نه ده چې دی وويني بدله د دې مخکې له داخليدلو د اور نه بيا يې اور ته داخل کړي لانه باطل بالاجماع ځکه دا په اجماع د امت سره باطله ده فتعين الخروج من النار نو ثابته شوله چې دی به له اور نه راوځي له ولقوله تعالی او بل دا ويلي دي. الله تعالی وعد الله المؤمنین والمؤمنات الله وعده کړې له مؤمنو سړیو مؤمنو ښځو سره جناتین د جنتونو یا لکه الله تعالی ویلي دي یا لکه الله تعالی ویلي دي ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس هغه کسان چې ایمان راوړی عملونه یې کړي نیک د دوی دپاره به فلأکم زیسه و ایزن او دارنګ مګیایو الخلود فی النار من اعظم العقوبات چې خلود په اور کې دا له هغه لویو سزاګانو نه ده وقد جعل جزاء للکفر الذي نو ده بدله ګرځوی سوې ده د کفر دپاره چې هغه اعظم الجنایه ده فلو جوزی به نو که په دې باندې بدله ورکړی سي غیر کافر لره لکانت زیادتا نو دا به زیادت سي علی قدر الجنایت په اندازې د جنایت باندې فلا یکون عدلا دا خو بیا عدل نه سو د تاسې په رایه بندی دا ورسره یی که دا الزامی دلیل دا دی دوی په عقیده یی ذکر کړی دی موږ نه موږ خو د دې قائل نه یو کنه موږ قائل دي څه یو یی چې که الله تعالی یو بنده ته عذاب ورکاو لسره یې ثواب نه ورکاو دا به د الله له خوا نه څه عدل وي او که الله تعالی ثواب ورکاو یکون فضل منه ورسته شارح ذکر کوي وذهبت المعتزلة ذهاب کړی ده معتزله و الی دې خبرې لره ان من ادخل النار څوک چې اور ته داخل شي فهو خالد فیها هغه به همیشه وي په دې اور کې لانه اما کافر ځکه یا به کافر وي یا به صاحب د کبیرې وي مات بلا توبة چې هغه به بې توبې مړ شوی وي ځکه معصوم او تائب صاحب د صغیرې چې کله ځان له کبیرې نه ساتي دا له اهل نار نه نه ده علی ما سبق من اصولهم لکه دا قاعدې د معتزلوو تېرې سوې وې، والکافر مخلد کافر به مخلد وي په اجماع سره، وکذا صاحب الکبیرة دا رنګه صاحب د کبیرې چې مړ سوی وي بلا توبة په رأی د دوی، بوجهین په دوو دلایلو سره، اول دلیل یې عقلي ده هغه دا ده چې دی مستحق د عذاب ده، عذاب ویلی کیږي مضرت خالصه دائمه ته، نو دا منافي ده له استحقاق د ثواب سره چې هغه منفعت خالصه دائمه ده، نو جواب منع د قید دوام ده. په جواب خو پوه سوي یئ که نه چې موږ وایو چې عذاب څه ته یئ؟ خالص ضرر ته، خو لیکن دا قید دوام خو نسته ورسره، دا خو تا ورسره ولګاوه. بل منع الاستحقاق بلکې منع د استحقاق په هغه معنا باندې چې دوی قص کړی دا او هو الاستجابه چې هغه لزوم د په الله تعالی باندې دوی خو په الله لازم بولی و انما ثواب فضل منه دغه بدلا نیکه بدلا مهرباني د الله جانب د الله نه او عذاب عدل د الله جانب د الله تعالی نه فإن شاء کدی الله خو خسی عفان هونو د تبو عفو کې وان شاء که د الله خوښه سي عذبه مدتنا نو څه زمانه به عذاب ورکي بیا به یې جنت ته راولي دویم هغه آیاتونه دي چې دلالت کوي په خلود باندې لکه قرآن کریم ویلي دي ومن یقتل مؤمنا متعمدا چا چې قتل کړ مسلمان قصداً فجزاؤه جهنم نو بدله دې د به جهنم وي خالدا فیها والجواب، جواب دا ده، ان قاتل المؤمن، چې قاتل د مؤمن له دې وجې نه چې په وصف د ایمان یې مړ کړي، ذاتیات یې نه لا یکون مؤمنا الا کافر، دا خو د کافر په حق کې ده. وک یا حل روا بولی وکذا من تعدا او دارنګ چې تعدا وکي له ټولو حدودنا او دارنګ چې حتو کې په د بندې ګناهونه وشملت هو او شامل سي دلره ګناهونه من کل جانبن ولو سلم نو دا خو د کافر په حق کې دي ولو سلم که بیا ومنو نو بیا خلود کله مستعملیږي په مکث طویل کې لکه عرفا عرب څه یایي سجن مخلد همیشه جیلی ورکه همیشه خو نه څه وخت تر راوځي ولو سلم که بیا ومنو نو دا معارض د هغه نصوص سره چې هغه دال دی په عدم خلود باندې دا بیا قابل استدلال نه دی والإمام